يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فدي آيات مباركة فيه دریم حکم ذکر کیږي دا هغه اتلس احکامونه کوم چې د تدبیر المنزل لپاره دي هغه حکم دا دی چې د اوقات مبارکو رعایت او لحاظ کول پکار دي د شریعت مطابق کوم اوقات چې الله رب العالمین غرواله او فضیلت ورکړي او دا غي بارکه کوم حکم صادر کړي نو دا غي رعایت او لحاظ پکار دی نو د حرمت اغنیاش چې د پدې کې ذکر کوي چې پدې کې قتال حرام دی لوی ګناه ده او دا سلور میاشتې دي لکه مخکې ذکر شوی د مشرکانو او د اهل جاهلیت طریقه دا وه چې کله به هغوی کمزوري وس او طاقت به نه نو په دې میاشتو کې به بیا قتال جنګ کول د حرام ګڼل دی له ګناه دی او کله چې ضرور وس او طاقت به و نو د دې سجهاز او خیال به نه ساتلو او یادا والمسجد الحرام عطف دے فبیهی کی پہی ضمیر مجرور باندې دا احتمال صحیح کېږي چې معنا دا سلا کفر کولی د مسجد حرام نه د مسجد حرام نه کفر دا دی چې د هغې د احترام خیال نه ساتي د هغې څه عزت نه کوي اهل علم ذکر کړي ابن ابي حاتم رحمت الله عليه په تفسیر کې ان مسلمانانو نه په یو مقبان دي په غلطي سره د حرمت په میاشت کې یو کافر وجل شوی او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرام مکه مکرمه للیکلی چې تاسو د دشمن جاسوسي وکړي نو یو درې کسان د هغه په لار را روانو صحابه کرام وی دی خو موږ لار کې وکړو او کدی مکی مکرمه له رسیدل نو کې دې شي خلک را باندې خبر کیو د مکی عالمو په سرونی دا غي چې کوم مشرو هغه وجلو او دای دا خیال او ګمان کولو چې دا د جمعه د ثانیه اخیرنۍ شپه الان کې دی لپس نو چې د رجب میاش را خطرې ده نو دې خیال او ګمان دا او غلطي ته نو شو چې د موږ د جمعه د ثانیه په اخره شپه کې یو او هغه د رجب چې خلک ورلزبرګ میاش وې دا را خطرې وا نو مشرکان سوالونه او اعتراضونه شروع کړي وګوره د حرمت د میاش کې دې چې مو کا زمون سره مو د حرمت په میاش کې وځلو نو الله رب العالمین دا آیات را نازل کو او پدې کې د مشرکانو پنځه قباحت ذکر کړل دغه په مسلمانانو خو اعتراض کوي دا غینه او خدای او غلطي شوی دا د حرمت په میاش کې او سره وجلې او پتا سو کې خپل څومره قبیح او ناکاره صفاتونه موجود دي او بنزم ناکار صفت دا ذکر کوي کده دای په تاسو باندې وسو طاقت برش نو دای د حرمت د میاش لحاظ نه کوي خود دای فل حال په تاسو باندې وسو طاقت نشتا د تاسو نه غلطي شوی او کس مو وجله دای تاسو لوي چې د حرمت په میاش کې تاسو سره وجلو الان چې کدی پتا سو باندې قادر شي و ته بر شي نو جنگ بدر سره کوي حتا يردوهم عن دينكم دا پنځه قباحتونه الله په آیات کې ذکر کړل چې مسلمان باندې خو صرف په دې اعتراض کې چې راغنه غلطي شي د حرمت په میاش کې یو مجرم وجل دی او بل طرف دا والفتنه اکبر من القتل شرک د مشرکانو په حدود حرم کې د لوی ګناه د وجل د مشرک نه په حرم کې د حرمت په میاش کې حدود حرم کې کې یو مشرک وجلو نو دا قدر لخکاری بل طرف لته په حدود حرم کې د الله سره شرک کې غدر لخکاری شرک خود دې قتل نه لوی ګناه ده د پښتنو غ متل وی غلبیل را پاتې درو او کوزی لیل تا کې دوه سوري دي نو مشرکان راپاسې دل چې په حدود حرم کې شرک کوي او په مسلمانانو اعتراض وکړو ګوره د رجب په میاشت کې تاسو کافر وجلې رب العالمین دا آیات را نازل کو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کئی تانا پبارد نیاشتو عزت مندو کیشی جنگ کول پدی کسندری پدې کې د قتال او د جنگ څه حکم دی نو جمهور اهل علم اکثر علما لا وایي چې پدې کې قتال کول د کافر سره د مشرکان سره دا جایز دي او دا حکم منسوخ شوی دا حکم په ابتدا کې وو بیا قران کریم دغه آیاتونه چې کله نازل کړل وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا مشرکان دا چې وجنې پورا لکه څنګه چې غي تاسو سره پورا جنگ کوي او تاسو وجني دا تفصیل په کې نشته چې د حرمت په میاشتو کې د نو وجنې او دویم قول لباز محققین او اهل علم دا چې ابتدا د قتال په دې میاشتو کې حرام ده مسلمانان به ابتدا د قتال نه کوي او که کافر شروع وکا نو مدافعت او دفاعي قتال او جنگ بیا مسلمانان کول شي د دلایل په اعتبار سره دا دویم قول راجح دی امام ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وایي چې سوره مائده د قران کریم په اخرنو سوراتونو کې دا او داغه قرباني آیات کې الله ویا ایها الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ایمان والو تاسو د الله د شعائر بیزتی حلال مګړئ او میاش عزت مند دی داغي بیزتی حلال مګړئ نو په اخرنی صورت کې د حرمت د میاش ذکر کړي حدیث صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يموتن احدکم الا وهو يحسن بالله الظن ها مخالد مرکی کی پتا سو کی او تن معنا دا مرګ دی په ناراضي مگر دې دی ګمان کوي په الله باندې خپل ګمان نو د الله د رحمت امید ساتل په الله باندې حسن ظن او خپل ګمان دا د ایمان اعلی مرتبه ده رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي حدیث د صحیحینو الله رب العالمین فرمایي حدیث قدسی ده انا عند ظن عبدي وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه